تفتزانی صاحب رحمه الله حارا درمی او کتا سو یاد وی التا برا مصنف رحمت الله علیه چا کوم د حکم تعریف کړو نو دای راځونی د په دغه خبره لا تحقیق کې چلا شروع ده نو څو اعتراضات د تاسو تر نقل کړي نو بعض اعتراضات داسې دي چې هغه نه بدای جواب چوکي وکړي او بعض اعتراضات داسې دي چې هغه نه بدای جواب نه دغه څه پریدي چې واقعي دا اعتراض دالتا مصنف کلام باندې کیږي واردي او څه اعتراضات پرې ذکر کیږي او نه باقاعده جوابونه هم قوله يرد عليه بالاخره نو دی وای چې دا توري چې مصنف ویلی و اشاره الى اعتراضات علی تعریف الحکم نو دی وی چې دې اشاره وا هغه اعتراضات او تا په تعریف کې حکم باندې کتا سو یاد و مع الجواب عن الباب سره دی جواب نه چانه باندې اعتراضات نو دی هغه حکم چې کوم تعریف کړو ما تاسو ته حالت تشریح کړي وا چې بعض خلک هاتي تګوري چې حکم تکلیفي تعریف پر توک نو پکار دا چې د حکم په تعریف کې هغه حکم وضعي هم څه شي کې داخل کی نو دی وجنبا یو کې لگاو اویل وضعي او چې کوم خلک د حکم تکلیفي په تعریف کې دا حکم وضعي داخلول نه غواړي نو هغه د دې کې زیادت هم نه مخکې دی زیادت هم نه نو دې متعلق نه راځي وقت زاد بعض الى اخره اعترضت المعتزله على هذا التعريف بثلاثه اوجه معتزله او په دې تعریف په حکم باندې درې طرق سره چدا اعتراض کړی چې دا حکم دا تعریف چې خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع دا تعریف د حکم دا صحیح نه ده معتزله او په دې باندې درې وجوه سره اعتراض او اشکال چدا کړي وقد زاد البعض اعترضت المعتزله على هذا التعريف بثلاثه اوجه اعتراض کړي د معتزله په دې تعریف باندې په درې طرق سره نمبر 1 نو اي اهل سنت والجماعت والو تاسو دي حکم تاریخ داسې کو چې حکم چاته وتاي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع نو چې تاسو دي حکم تاریخ داسې کو نو دوی چې ګورا حکم دا خو حادث ده حکم خچدا حادث او خطاب خدا کو خطاب الله خدا کو صفت الله وای خطاب الله کو کلام الله دا صفت الله دا او په دوه وای چې موږ خدا اعتراض نه واري دي چې کدو کو کلام شوی حادث وای او موږ په شوی قدیم وای نو دی چې کلام په تاسو قدیم وایو او حکم چوایو حادث وایو نو دی حکم تعریف 50 سره کو انشال ملا صاحب نکاح در وتړي چې تا دونه حق مہر په عوض کې دا پلانې شینې قبول کړي دا قبول کړي دی وا ته ته شاو ما قبول کړي وا قبول کړي دا هغه ته تا او کې نو ګورا اول دا شینې تا ته حلال نه و او اوس مقصد دا دی چې سټه یې تا ته چې دا حلال او خپل شی چې دا خپل شی نو اوس ګورا دا علت خو بعد الحرمت را غیا حدیث ته حکم علت دا ته حکم دا نو حدیث ته مخکې نو اوس څه راغی چې علت حادث علت خو وجودا په معلول باندې کی مقدم نو چې هغه علت حادث نو معلول خو په طریقې او لا سره شي ولکونه حکم حادث ذکر ولکونه معللا بالحادث بل دا معلل بالحادث لکه موږ دا سی وایو چې حلت المرأه بالنکاح چې په نکاح سره دا خدای ته شو حلال شو بهر حال دای د ثابت کړه چې حکم حادث تا او د حادث تاریخ تا پچا سره او خطاب الله سره او خطاب الله کلام الله دا او کلام الله خو صفت الله دا او صفات الله تعالی خو تاسو مذهب مطابق چې قدیم دي نو دا تاسو تاریخ ته حادث بل قدیم وکړه په اعتراض مخه او دا خبره یو یو خبر بل اشکال معتزله دا کوي الثاني هم اعتراض دادا انه يشتمل على كلمه او کدا خو مشتمل ده په کلمې دی او باندې چې تاسو تعریف خو مشتمل ده په کلمې دی چا باندې او باندې چې خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التغيير او فکراغه او او چا دي پاره تشکیک دي پاره کله پر تشکیک دي پاره او شک دا دي شان دي تعریف سرا او مقام دي تعریف سرا مناسب شي نه ځکه مقام دي تعریف او مقام دي توضیح وی او مقام دی تشبیق آ مقام دی تردد وی مقام دی چاوی تردد او دی خفا او دی جهالت وی نو دا او راړل په تاریخ کې او تشکیل یې راړل دا مناسب خبره پرې انکو مصفلات په سوال مصفلات دا جنا شورته لري چې استاد کی سوال دی نشو کوئی او جواب دی طالب و او بیا دا چې طالب ما په خپل لیدل په سوال باندې څه کوی چې سوال باندې په سوال جواب کې بلګیا ځان نه بلګیا او ټول ول خندانه پورش نو اته په کدا چې له بالکل هغه باندې فرق فرق پاتې دا څه دی نو ما ما ته دې نه استاد معلوم نه جوړ دې چې مستعلی په سوال دې نشو کوی او جواب یې سره سوال دې نشو کوی او جواب یې دا څه مسلې دي ما سره به شرح نیا تعمیل او اول کال کې او د دې درجه با میزان سر هم ټول سر اول به ما سر وایو ته ویلا بیا میزان سر بیا ارشاد سر بیا ذرابیه زنجانی دا هم ټول په یو وخت کې دکتور کی سره او خو مجاهد نو نو نو ما یې توفیر یک تا هغه سنا الله نام نو موږ به تاسو قاضي سنا الله پانیپت دی نو په پانیپت کې باندې شو مشهور نو ما وتل ما وتل چې کلیوار پانیپت دو ته بده جن شکل نه کی جوړ نو ما دا خیال نه وو چې دې به دا څه وته جوړي وی ولی بالکل فکری شکایتونه به بیان نه درته کوي ما دې مالدا او وینه نه جنبه ما سره نو البته یو غټه درجه وا اله ته مو مکتب باندې ویلا یو چې بخي خط بیا کافي کاو طالبان نو هغه ته ټول دنه کرا وکړا سوال چې دې باندې کړو نه باندې کړو وای تاسو جین شکل وینو نو جین څنګه یې جین نو بیا به چې دنه ما ته پوښتنه وکړه نو ډیر غبي و ترکیب چې دی شي ترکیب کو نو ځان نه بل بیا کو چې دا فعل سو دای فاعل سو دای مفعول به سو ادا پکې مفعول به سو او ضمیر پکې مختصر سو او بل ضمیر او تبارش صدا کې لیدا ډیر خوشتاو ټول سنان سره سره بل ضمیر پکې بارش سو خو ان شاء الله بیا به یو بس خنا به هغه ټول ګنټې ستړي آوي چکرا او با یو خنا به چوا یو نو په سوال مرو کوي او جواب نه چوری کړو چې دا په بارش نه دا مستتر سو او ځان نه بلګیا چې دا قرآن کې پوری متعلق سو دا داسې سو هغه ټکی خو یې دی یو کنه نو آوي سره جنگول را جنگول دا څنګه اوس چې کله سری تلار کا اکثر سره مين دکو نو بیا هغه حجرې کې چې کېنو بیا هغه ترکیب په کوه استاد محترم مولانا عبدالحق صاحب بقید حیات کلا مشر استاد دی نو یې ته ما دې خو دې هغه ترکیب وکړي چې ما ته د شرع مطابق چې کوم یو کړه نه پالي بس یې هغه ترکیب وکړه یاره وې جو کوم مشران وې نه وې خیر الله یې یو خرافات وې بهر حال نو دا چې کې دي چې کومې درته وکړي دا او تشکیکی راړل په تاریخ کې هی خبره نه الثاني انه يشتمل على كلمه او هم اشكال دا چې دا تاریخ کې مشتمل ده په کلمې دی او باندې او شوی بل خبره درته وکړي ما به طالبان پاسول نو لږ څه به ورکړ نو هلته هم خپله د فلټونو سیستم اوس دا مدرسو کې لږ لږ جوړ شو مخکې به استادانو پاراو او نور صحراګانې دي غټې غټې نو بس ټول صحرا ته وځي خلک تقاضې ته بس غار به وکړي د ادارې به په جان چادر به واچي او ته کېږي دا فلټونو سیستمونه دا نو دلته به مونږ په ټیم باندې دا ټول پټو ته دی به سره نه ورکولې دا طالبانو مال دی دا اوس کافي شي نه دا زیات شو دا شي نو بیا د ما بل چا باندې आवाज وکړ او زه ویل چې چې زه هغه ته نه سم نه ته خو شګه د مونږ پلا او یې په دغه وجه ما ډیر زیات مال ویسته او ما خو ویل چې کومولي ته باندې راغی لښته په مار کې خو دلوي خدي می دواړه غسته پکې واشه لګي دا به موږ استادان ټول استادان د صحبت جمع به راغی چې هغه څه خو وکړ او ما دې ځان سبب پوری مګل را مګل یا ډولې کپڑے او مارې چې پولیس په دې اشکال مو سره خلاص دریم اشکال دا ده والثالث دریم اشکال دا ده چې ای اشاعی اهل سنت والجماعت والو د تاسو تعریف کې حکم دا جامع نه ده احکامات وضعیه ولرا ځکه اصل تعریف کو صرف او الوضع او التخییر پورې راکنه تحریض باندې کوي چې مصنف پکې ته د مانعیت النجاسه عنها ویل شوی یا نور آل ته په متن کې پیدا وی نیو کنه هغه سبب وضعي هغه چې کړو چې لکه سببیت کې دلوک وجوب الصلات لپاره او سببیت کې یا لکه شرطیت کې طهارت او ادمانعیت النجاسه عنها د یو اجماع ذکر موږ یې تفصیلانی ته تیر لوی سورہ دی او کنه شارح نو یو څه کې تاسو هم ذکر کړی نو څه یو په وجه حال ته مصنف ته استکشاف نه کولی چې ټولې چې کوي ذکر کول خاصه به تور نمونه یې جو شینا راخستل نو یو صاحب دې ذکر کو نو څه وشو چې ذکر دې کثور دی والا خو یا شارع منصب نو دی چې کوی چې دا مصنف یعنی دا چې بدنه کول چې دا مصنف پری خیر نه خو خودي پری خیر مصنف ټول ذکر کول یا ته شارع یې او ته شارع خدمت کوي نو به هر کې ته شارع سبا دغه اشکال کوي چې یو شی دې ذکر کې چې دا تمام تقدیر دی عبارت رباسه مصنف پریخه او نو خود تو شعری نصاب رباسه نه سبا دي از خبره مصاب خلاص نو ته دا انداز وګور چې دا وایي چې ول مصنف احمد فی تفسیر الخطاب الوضعیه ذکر المانعیه بهر حال دا درې اشکالات چې معتزله له طرف نه دي په اشاعره او تاریخ باندې فاجابت الاشاعره عن الاول اشاعره جواب کړه د اولنی اشکال نه تسما کړه بمن اتصاف الحكم بالحصول بعد العدم چې څوک وایي چې حکم متصف کیږي په حصول بعد العدم سره څوک وایي چې حکم ته شاید حادث ته حکم هم چې د قدیم دا او قدیم تاریخ مو پچا سره کړی قدیم سره البته چې د تاسو مثالونه پیښ کړو دا په تعلق کې حکم دا او بل خو دا ویل چې حکم علت مونږ چې کو بیان کو او علت ای حادث وی نو حکم به حادث وی نو وای چا د پیل چې حکم علت ته بیان کې هغه علت حادث وی او ځای به هم ای حادث وی دلته خدا علت په معنی د تاثیر الحکم سره نه چې دا په حکم کې څه شي کوي مؤثر او اثر پکې کوي ځکه دا علل شرعیه چې وی کنه دا صرف امارات وی اس علامی وی په معلول باندې دا نه چې دا دې هغه معلول په ذات کې چې کوي اثر کوي دا علل مؤثره نه دا علل مؤثره نه دا صرف علامات وی په معلولات باندې دا چې علامات وی په معلولات اذ العلل الشرعیه ذکر دا علل شرعیه دا امارات او معرفات کی لا موجبات و مؤثرات دا موجبات او مؤثرات ندی احادیث سے قدیم شی پارا علت مؤثره نشی جوړیدل او حادث شی په قدیم شی باندې اماره او علامه جوړیدل شي دا ټول عالم حادث ته او دا ټول دلیل انی نه او اماره نه په وجود بچا باندې الله تعالی باندې حالانکه دا قدیم ده والحادث يصلح امارتا ومعرفا للقديم او حادث شي دا صلاحيت کې اماري او معرف جوړېدل لري قديم لپاره لکه عالم چا لپاره ثاني لپاره تاسو وایم مشهور شعر وفي كل شيء له آیت تدل علی انه واحد او ځکه تاسو چې دا ټول عالم دا دلیل انی دا په وجود د چا باندې الله تعالی وعن الثاني بم اشکال نه جواب بم اشکال کوم چې تاسو چرا وړای دا او ته کای راوړای نو هغه پاره تاسو سما پر تشریح کړي وا چې او ټول مر تشکیک دی پارا نه فلا يمكن جمعه في حد واحد بدون التفصيل نو دا چې موږ په جامع الفاظ نو چې تفصیل نه بغیر موږ په دې کړو نو ځکه موږ ویل چې کتاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التفصيل یا هغه نوعنا یا هغه بل درې اشکال یاد مو چې تاسو تاریخ دا مقصد دا دی چې جامع نه خپل افراد لرا اغا احکامات وضعیه هغه ورنه چې سلو هو اصل احکامات وضعیه او تاریخ شامل نه ده نو تاریخ مجامع نه ده احکامات وضعیه ولرا نو ایغه پارا بیا تاسو سماعل ته جواب کړو چې کوم خلق احکامات وضعیه او احکامات وای اقتداء نه داخلي نو هغه بیا دا کیس کوي چې کوي نو بیا په یو اشکال نه واردېږي چې کوم خلک نه زیاتی کوي نو هغه مقصد دا دی چې احکامات یو ته باقاعده احکامات نه وایي بلکې هغه استیزان هم چې کوي شان نو هغه نه زیاتی واما الثالث فالقزمه بعضهم هر کې دریم اعتراض دا نو بعضی خلکو دي التزام کړی چې واقعي دا دریم اعتراض کوم وارد دا کوم یو بل کې چې کو زیاتی کو چې هغه او ورته وزاد فی تاریخ قیدن او بیا په تاریخ کې دا خلق یو قید زیاتی کوي چې هغه سره تاریخ دو عام کوي او حکم وصی کوي هم شامل دی فقال بالاستباء او التخییر او الوضع یعنی وضع شارع شارع وجعلی واجاب بعضهم او بعض دا جواب کوي چې نه بان لا نسلم ان خطاب الوضع حکم مونږ نه مونږ چې خطاب وضعي حکم نه دي تم حکم نه وایي حکه څوک حکم متوای نو وای با دا اصطلاحات دي او په اصطلاحات کې په مناقشه نه مونږ دې ته حکم وای که څوک متوای نو عادي وای نو چې بیا څوک متوای نو هغه دې بیا کوي هم څه کوي بیا کوي چې مونږ نو متوای له هغه مونږ باندې کوي چې کوله نشته او هغه د عبد الوهاب په شهید ولګي نو په دې ته حکم نه وایي او په شو حکم لاندې نه داخل نه هغه مونږ باندې دې داخله ول ضروری خو ټکي بلکې مونږ ته دا چې په کار نه دا داخله نشي ځکه چې دا دي معرف الافراد نه مونږ لأن الخطاب نوعان والخطاب دو قسم دا یو خطاب تکلیفی دا بل خطاب وضعی دا فلما ذکر احدهما سلکی یو ذکر کو وجب ذکر الاخر ولی اقل ذکر کول هم واجب دی او بیا کتا سیادی مصنف ویلو چې دا اقتضای ضمنی لاندې داخله ول نه دی پکار اقتضای ضمنی لاندې داخله ول نه دی پکار حکم تکلیفی ځان ته مفهوم ده حکم وضعی ځان ته مفهوم ده هغه ته وایي چې یو بل لرا لازم ملزوم دي نو د یو شی لزوم بل شی لرا د دې خبره تقاضا نه کوي چې وزدا شی عین هغه بل شی شو دې تقاضا نه کوي نو دوی یو بل سره ټیک لازم ملزوم دي خطاب او وضعی چې وی نو الته خطاب تکلیفی کور تعویل پکې کولای شي خو چې یو دوه شیونو په مابین کې ملازمه یې نو دې دا مطلب نه چې دا اوس بالکل څه فیصله سره یو فیصله نه نه مفهوما خو چې دې سره متغایر دي نو ځان ته مستقل او قید ذکر کول پکار دي چې هغه قید ولګو او باقاعده دا احکامات وضعیه په کې جوړو داخل کوم ځای په پوه شو خبره لانهما مفهومان متغايران ولزوم احدهما للاخر في بعض الصور لا يدل على اتحادهما لا يدل على اتحاد فدې خبره مصافات د دې مصنف هغه کلام تشریح وکړه خو کتا سو سوچ وی چې التم هغه ډیر مختصر هغه سره تقریبا شوا کړي واده ضرورت یې ان شاء الله نو وانت خبير دیو جنا ما یو ورالتا عمل ګرو ته ویلا چې یو دقت پیدا کول نو دقت خو مو سره وړای وړای دا تاسو مو په درس نظامی کې هغه په پوهه منطق سره فلسفه سره هندسي سره پیدا کینو او یو دي فن تکول نو ما ویل چې کدی په ځای باندې چې د نور مو دوره ترمیمات پکې کړی بالکل د تلوی دا ورنکټ د نصاب او هغه په ځای باندې د برت تنقی او توضیح دا مکمله چکو دا پوری تر قیاس چې دا ټول ویل شي نو فنی له سره ور تاسو ته اوس پته نه لګي او چې تاسو کتاب وایو تاسو ته به په ځای دې ما خبره پته لګي نو فنی له سره طالب علم لپاره مفید چلا دا دا ټیک ده دا په مشرانو اعتراض نه ده یو خو خو ان ته ورته فارسی هغه نور کتابونه خو به ان تربی نیو کنه خو په بیزاوی باندې طالبان اکثر نه پوهیږي هدي وجه نه پوهیږي چې بیزاوی معمولی کتاب د بیزاوی کې قاضي بیزاوی ټول علوم چې دي کې لري باریکی سره چې کړي دي چې طالبین معقولات او عارفین فلسفي نه عاري نو ته فلسفي خبره راځي چې بس پین سنې کې متبو هغه په مقصد باندې نه چي کوي نو یو په دې باندې دی چې دا آسان ترجمه راځي چې په دې کې ورته دا څه ورته دې دا چې مسلې په هر حال کې کومې درته او شي خبرې نو هم نور منطقي کو نه وبا سو دې هدايو په ځای باندې هغه په کې داخل کو اپ کې مسائل او ان کا حل یو یو دي ولې مسلو زکول دي کنه باریکي نه خاصه ور خبره کړه وته دې دا خبرې چې کومې درته او شابه دی وی چې نه مصنف خو نه دی کړی چې مصنف سره منلې ده چې مون او الوضع کید زیاتو او مقصد دا ده چې دا احکامات وضعیه په کې ته چې دا دی وی چې دا خبره نه ده دا باندې څنګه ښه خبره ده ته وی ځکه چې د کوم خلق مقصد نه لري دا خصم خدا معنی نه کنه چې احکامات وضعیه څه دي احکامات دې څه نه زیاتې نو موږ وایو چې خدای باندې موږ تفصیل درته وکړو چې کومې نه معنی هغه نه زیاتې چې کومې منی هغه چې کوي زیاتې نو څه څنګه ټول ختم دی یو چې کو منحصر کو بس دا د عادت تنو دي کې لګ مقصد تفصیلانی شي چې هغه ډیر زیات لوړی پای سره یو مصنف نو دې کې دای راځي اعتراض کی کته لګرای خوش به پکې کوی نو دی وایي چې دا هیڅ توجیه نه لري چې دا کیف زیات کا ځکه خصم ایمانی نه چې دا حکم دی نو ځکه یې کیف زیاتول ضرورت نه موږ وایو چې کوم خصم نه مانی خو د درته غلط ویلو چې کوم نه مانی نه زیاتې چې کوم مانی چې دا چې احکامات یې مدا کیف دی فی تاریخ الحکم بلکې دا لا چې کوي له مور دې رسپینه نه وي پلار دې په دې کې خبرې کوي واجب نه چې وی لګي کوي بلکې فیصح لګول دې کوي صحیح هم نه دي دې کوي لګول د سره نه صحیح هم نه کما د پچو په جواب او چې دا اشکال دې تفضانی شه کلا اشکال لا په دې ویلو چې کوم خلک حکم نه غني هغه دې نه لګي کنه چې کوم خلک حکم توای اړي چې او الوضع کوي چې اقتضا کې تعمیم نه ده پکار دا قید لګول چې دی پکار دی خو دې وایي چې نه کوي منو چې دا حکم دا بیا اقتضا کې مونږ کو تعمیم اقتضا کې کو تعمیم خو ځان ته قید لګول ضرورت نشته نو وایي چې نه تاسو ته ځانې کې څونه تکلیفونه کوي نو ولې دا کې څونه زور غواړي دا یو ابي وزري کې ولګي څو دیوی چې نه بیا خو معتزله او خبره اعتراض دی کوی ایمان نو موي شو شو نو مقصد یو صحیح اعتراض څوک در باندې وکړي نو یې معنی کنه هغه کې چې کا ولا کوم دونه حد درینه کار غسل نه نو دی وای ويجعل الخطاب التكليفي اعم منه شاملا له فاي ضرر له في تغاير مفهومهما نو څه ضرر د چې مفهومینو کې تغایر دی وی دي کنه مفهومینو کې دي تغایر دي او یو دې بلکې چې داخلي دي بل كيف يتحد مفهوم العام والخاص على أن قوله المفهوم من الخطاب الوضعي تعلق شيء بشيء أنت دويلو چې خطاب تکلیفي دې ته وتاي یاد مو نه خطاب وضعي کو صرف دې ته وایي تعلق شيء بشيء دا وایي چې په دې کې لا تسامو ده دا یې خو تعریف نه ده کړې خطاب وضعي ورته دا داسې معقول اعتراضات نه دي مصنف غرض دا ده چې کوم خلک خطابي وضعي ته حکم نه وایي او د اول وضع قید نه زیاتوي د صفاوي دي نو موږ په هغه نور ته چې تاسو یې کو زیات کو ها البته چې کوم خطابي وضعي ته حکم وایي او د اول وضع قید ولګي او به تر دا چې دا قید ولګي په ځای کې به باندې چې اقتضا کې تعمیم وکړي اقتضا شرعي او دیني دا او په یوه کې چې داخل شي ځکه چې لزوم دی یو شی بل شی لرا دا دې خبرې مقتضی نه ده چې دا د بشینه وسل سره عین سل او یو شی سل دا دې خبرې تقاضا نه کوي نو په ابتدایي ذهني لا داخله ولا په ځای باندې او وصف کې لګول څه شي آسان بیا نو هغه ته ورسولای نه کدا خو موږ لا نور دی لای کنه شي یا خدای ته ځاني چې بلا وایي